قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ فتنګر وپېژنئ خبرونه هم وړاندې کیږي له عمران ابن حسین رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حیا یوازې خیر راوړي د دې حدیث روایت بخاری او مسلم کړی دی د مسلم په یو بل روایت کې دی وایي حیا خو ټوله خیر خیر ده مینا فطری شهیدان لکه ګلونه دي مینا فطری شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور دا د نن د پنجشنبې ورځ د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې یوویشتمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د نومبر د میاشتې له نهه ویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. په کابل کې استشهادي برید روان دی. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په بمبار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درویشت تنه شهیدان شوي. د فراه ولایت په مرکز کې د مجاهدینو په چاپه کې پوسته فتحه د قومندان په شمول پنځه تنه پولیس او وسلې مجاهدینو ونیولې. د فاریاب ولایت په المار کې مزدور دښمن لاتو پوستو تېښته کړې. د کابل ادارې د مشر اشرف غني د خبرو په غبرګون کې د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې، نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه غونډه وه، په غونډه کې د کابل ادارې مشر اشرف غني هم له خپل یو ټیم سره ګډون کړی و. اشرف غني هلته په خپلو خبرو کې ادعا کړې چې ګنې مذاکراتي ټیم یې ټاکلی او له اسلامي امارت سره خبرې کوي. نوموړي د مذاکراتو په اړه داسې پېشنهادونه هم درلودل چې د ده تر صلاحیت ډېر لوړ وو. د مذاکراتو په اړه د اسلامي امارت دریځ ډېر واضح دی. اسلامي امارت د خپل ملت په استازیتوب له تېرو اتلسو کلونو راهیسې له امریکايي اشغالګرو سره په جګړه بوخت دی. اسلامي امارت د افغان مجاهد او قهرمان ملت په استازیتوب او په خپل مالکیت د مقدس جهاد د کامیابۍ لپاره له امریکايي اشغالګرو سره هم جګړه کوي او هم مذاکرات کوي. له بې واکه او د پردیو له خوا تپل سویو جهاتونو سره مذاکرات کول د وخت ضایع کیدل بولي، ځکه چې بې واکه جهاتونه د پریکړو اختیار نه لري. ټوله نړۍ پوهیږي چې له یوې خوا تر نیمایي زیات افغانستان باندې د اسلامي امارت واکمني ده، له بلې خوا د کابل رژیم د امریکایانو له خوا رامنځته سوی او پر افغان مسلمان ملت تپل سوی دی. په دغه مرکز کې سلګونه بهرني عسکر اوسېدل چې لوړ پوړو داخلي افسرانو او کمنډویانو ته به یې روزنه او د عملیاتو پلانونه ورکول. دا د بهرنیو ځواکونو هغه ډله وه چې په هلمند، کندهار او کابل کې د ملکي افغانانو په وړاندې ځانګړي عملیات ترسره کول. په ګورګا بهرني کمپ لومړی د یو لوی موټر په وسیله چې درانه منفجره مواد پکې ځای پر ځای شوي وو برید ترسره شو چې ټول موانع یې له مخې لرې کړل او د مرکز دېوالونه یې هم تر ډېره ونړول. وروسته ګڼ شمېر نورو فدايي مجاهدینو ته د مرکز دننه لار خلاصه شوه چې ننوتل او په باقي پاتې دښمن باندې یې مرګوني ګوزارونه پیل کړل. جګړه په شدت سره روانه ده، د ابتدايي معلوماتو له مخې لسګونه تنه بهرني اشغالګر او داخلي خاص ځواکونه وژل شوي، ګڼ شمېر نور ټپیان دي. تر اوسه یوازې د موټر بم فدايي مجاهد شهید شوی، نور ټول ژوندي دي او د دښمن په وړاندې بریدونو ته دوام ورکوي. دغه فدايي بریدونه د بهرنیو اشغالګرو او داخلي غلامانو د هغو ظالمانه چاپو په غبرګون کې ترسره شو چې د هېواد په مختلفو سیمو خصوصاً هلمند او کندهار ولایتونو کې زموږ ګڼ شمېر بېګناه افغانان ښځې او ماشومان په شهادت رسولي دي. مجاهدین د بزدله دښمن د وحشتونو په وړاندې نور هم د ګڼو دا ډول بریدونو ته بیا لري چې له دښمن څخه به یو ځل بیا لوری ورک کاندي ان شاء الله تعالی. د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، بیګا شپه نهه نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کشتې او ځنځیري ډراپ په سیمو کې یرغلګرو او د هغوی مزدورو کمانډوي عسکرو د چورلکو په مټ د ملکي خلکو په کورونو او بازار چاپې وهلې. د چاپې په مهال دښمن د اختر محمد کور بمبار کړ چې په پایله کې یې کور له خاورو سره خاورې او د ښځو او ماشومانو په ګډون درویشت تنه شهیدان شوي چې په شهیدانو کې یې شپږ تنه نارینه هم شامل دي. د مزدور اردو پر پوسته د مجاهدینو له لوري د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. یو بل خبر وایي چې د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمراني په سیمه کې پرون غرمه دوولس بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. یو بل خبر وايي چې د نادعلي ولسوالۍ اړوند د لوی منت په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې یو تن مزدور عسکر وویشتل شو او ژوبل شو همداراز بیګا ماخوستن نه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ډبرو د قل په سیمه کې د مزدور اردو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید کې دوه تنه مزدور عسکر ویشتل شوي. بېګا ماخوستن اته بجې د الخندق عملیاتو په لړ کې د اسلامي امارت مجاهدینو د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د ښاري کمربند د چارباغ پر پوسته چاپه ووهله. د چاپې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې مېشت قومندان جمعه ګل له خپلو څلور ملګرو سره ژوندی ونیول شو. همداراز له دښمن څخه شپږ کلشینکوپونه او د پوستې نور مهمات او لوازم د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د یاد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان په سیمه کې پراته پر غځېدلې لار د مزدور دښمن پر موټریز کاروان د خښ کړای شویو ماینونو په مټ زورورې چاودنې ترسره شوې چې له امله یې دوه ټانګونه ویجاړ شول. همداراز په دښمن وسله وال برید هم ترسره شو چې په کې یو کماز موټر د راکټو په مټ ویجاړ شوی. مزدور دښمن ته په یادو پېښو کې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. مزدور دښمن د خپل انتقام اخستلو لپاره د خپل عادت له مخې د ملکي خلکو کورونه په هاوانونو وویشتل چې ملکي خلکو ته یې درانه مالي تلفات اړولي. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند د خدایمت په سیمه کې بیګا شپه مزدور اربکیانو د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو اتو پوستو په تیښته تللي دي. د دښمن په تیښته سره یاده سیمه چې په زرو کورنیو مشتمله ده د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. خبر زیاتوي په پوستو کې هم له مزدور دښمن څخه ګڼ شمیر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د تاخم په نامه پوسته باندې چې د یوه هسک غره پر سر جوړه شوې، بېګا ماخوستن وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. د هرات ولایت د ادرسکن ولسوالۍ مرکز کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور عسکرو پر ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه وشوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د منډیګک د دښت په سیمه کې د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند د چنار په سیمه کې د ویشتونکي ماین درنې چاودنې له امله دوه تنه پیاده مزدور عسکر وژل شوي. د یاد ولایت د معروف ولسوالۍ مرکز نومي قرارګاه د هوان په مټ وویشتل شوه. هوانونه د قرارګاه په داخل کې په ټاکل شوي هدف ولګېدل چې له امله یې دښمن ته تلفات اوښتي. عیني شهیدان وایي، تېره شپه یادې قرارګاه ته دښمن چورلکې کښېنولې، مړه او ژوبل عسکر یې پکې انتقال کړل. یو بل خبر وایي چې د ډنډ ولسوالۍ اړوند د کلمتر د سرېګس په سیمه کې پرون سهار وختي پاو بالا شپږ بجې د کندهار هوایي اډې ته څېرمه د یرغلګرو پر زغروال ټانک د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره ټول یرغلګر عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اسلامي امارت د صحت عامه سیمه ییزو مسؤلینو له لوري ګڼ شمېر تر وخت تېر درمل ضبط او پرون سهار د عامه خلکو په وړاندې وسوځول شول. وروستۍ خبر دا چې د دایکندي ولایت د کیتې ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې پرون ورځ اته بجې پر موټرسایکل سپرو مزدور عسکرو باندې د خښ کړی شوي مین په مرچ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې موټرسایکل تخریب او سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو. امریکا دشمن دین، خاک و ملت ماست. جنگ تحمیلی 18 ساله امریکا دلیل این ادعای ماست. د حکومت اصطلاح له حکم یا فرمان چلولو څخه اخیستل شوې، په دې معنا چې د احکامو د تنفیذ استعداد او فرمان روایي د یو حکومت د اعتبار تر ټولو اساسي عنصر بلل کېږي. کومه اداره چې پر یوه سیمه د واکمنۍ دعوه لري، خو تر لاس لاندې ساحه کې یې فرمان نه چلېږي او نه هم د خپلو احکامو د تطبیق ځواک لري، حکومت ورته نه شي ویل کېدای. د کابل اداره چې بهرنیو اشغالګرو د خپل اشغال د توجیه او تمدید لپاره د یوې وسیلې په حیث رامنځته کړې، پر دې سربېره چې مشروعیت او استقلال نه لري، د حکومت چلولو په برخه کې هم دومره ناتوانه ده چې حتی د ادارې د مشر اشرف غني احکام او فرامین یې د عادي مامورینو لخوا رد کېږي او والیان یې ولسمشر ته ګواښونه کوي. د دې لپاره چې د افغانستان د اسلامي امارت او د کابل ادارې د حکومتي اعتبار او تنفیذي ځواک په موازنه پوهېدلي یو، تر ټولو ښه مثال یې د علي پور په نوم د یوه مجرم جګړه مار موضوع او د هغه د مجازات په برخه کې د کابل ادارې ناتواني او بې وسي ده. خو دا د الله تعالی خصوصي نصرت او د اسلامي امارت رښتینې اراده وه چې الله تعالی یې په وړاندې ټول جګړه ماران مغلوب کړل. نن بیا هم د افغانستان تر نیمایي په زیاته خاوره کې چې د اسلامي امارت واکمني ده کوم سرزوری سر نه شي پورته کولای مګر راشئ د کابل اداره وګورئ چې ټوله اداره یې له لکونو مسلحو عسکرو، الوتکو او په اصطلاح بهرني ملاتړ سره د یوه عادي جګړه مار د مقابلې او په زندان کې ساتلو توان او همت نه لري. د ارګ ماڼۍ چې یوه ورځ د دې جګړه مار د نیولو دعوه کوي او هغه خپله لویه بریا بولي، بله ورځ د ارګ مرستیال له عذرونو او زاریو سره نیول شوی جګړه مار خوشې کوي. او په دې ډول د خپلې ادارې حیثیت په باد لاهو کوي. دغه پېښه او د احکامو او پالیسیو په تنفیذ کې د کابل د ادارې ناتواني ثابتوي چې دغه تش په نامه حکومت په حقیقت کې حکومت نه بلکې یوه خنثی او بې ارادې ډلګۍ ده چې نه کوم مشروعیت لري او نه د خپلو سیاستونو د اعمالو جرأت او قدرت ورسره شته. دغسې بې ارادې، بې عزمه او بې هیبته اداره د دې حق نه لري چې په افغانستان غوندې یو هېواد او پنځه دېرش میلیوني اولس باندې د واک چلولو دعوه وکړي. ځکه د حکومت وظیفه خلکو ته د حقوقو رسول او د هغوی د سر، مال، حیثیت او عزت تحفظ دی. هغوی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د ظلم نسبت وکړ هغوی چې په ډیر جرأت یې وویل اعدل یا محمد هغوی چې امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه یې د یوې ظالمانه محاصرې وروسته په شهادت ورساوه هغوی چې علی رضی الله عنه یې کافر وباله هغوی چې ټول صحابه یې کافران وبلل هغوی چې تل د اسلام او اسلامي امت لپاره د شاله خوا گزار ثابت شوی هغوی چې په عراق او شام کې د زرګونو شهیدانو وینې ضایع کړې والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدين إلى يوم الدين أما بعد ډیر محترم اوریدونکو د فتنګرو په وړاندې د لړۍ یوې بلې برخې ته ستاسې هرکلی کوم په دې برخه کې محترمو د حضرت علی رضی الله عنه په تعامل غږیږو چې هغه د هغه وخت معاصر خوارج سره کوم ډول تعامل کړی وو عبد الله ابن سبا يهودي د د حضرت علی رضی الله عنه نه مخکې د عثمان رضی الله عنه د شهادت قضیه هغه د عبد الله ابن سبا يهودي په لمسون منځته راغله هغه داسې و چې دغه عبد الله ابن سبا يهودي د ځان مسلمان معرفي کاو او د عراق چې کوم قبایل و هغه اکثره عراقي خوارج و هغه د ځون سره ملګری کړل او مدینې منورې طرف ته د دې پر روغلو چې امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه باید معزول کړل شي او د ده اعتراض دا و چې عثمان رضی الله عنه په ټولو منصبونو او په ټولو څوکیو باندې خپل خلک مقرر کړي دي خپل رشته درونې مقرر کړي دي نو باید عثمان رضی الله عنه د خلافت نه معزول شي په دې منځ کې قصه وګدادو حضرت عثمان رضی الله عنه د قران کریم آیاتونه تلاوت کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى او په داسې حال کې په شهادت ورسولای شو چې قران کریم په وینو کې لطفت وو دغه يهودي پروژه هم د هغه وخت د يهودو له لوري ترهریزي شوې وه او د خوارجو له لوري عملي کړل شوه خوارج چې په قرا او مشهور وو تعداد هم ډېر وو د حضرت علي رضی الله عنه سره بیعت وکړو خو کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه خبر شنو حضرت علی رضی الله عنه ته وی چې زه هم بیعت د سره کوم خو د بیعت د پر شرط دا وی چې لمړی ته باید د عثمان رضی الله عنه هغه قاتلین قصاص کې حضرت علی رضی الله عنه اجتهاد داو چې دغه خلک چې دا اوس د دوی نه انتقام نشي خوسته ځکه دوی ډیر قوي وو نو د حضرت علی رضی الله عنه جواب داو چې د خلکو نه مونږ اوس انتقام نشو خوسته خو اجتهادي غلطي وا امدا اجتهادي خلاف چې جنگ جمل رمنځته شو یغې نه ورسته جنگ صفین رمنځته شو چې د دوړو جنگونو کې په زرګونه صحابه کرام په شهادت ورسېدل چې د دغه جنگ جمل او جنگ صفین د جنگونو پړه هم په حقیقت کې د خوارجو په غوړه او دا خوارج وو چې د مسلمانانو په منځ کې دومره لوی فتنه او فساد جوړ کړو جنگ سفین کې د شام طرف چې کوم خلک و شامیون هغه د خپل شکست د مخنیوي لپاره قران کریمونه په نيزو پورته کړل او د جنگ د بندولو غوښتنه وکړه او وی چې راځي چې په قران فیصله وکړو حضرت علی رضی الله عنه هغه په دې پوهېدو چې دغه د دوی د شکست د مخنیوي هڅه ده هغه په دې پوهېدو چې که دوی سره جنګ لږ هم تیز شي دوی د منځه څي او ختمیږي نو دیو جنا حضرت علی رضی الله عنه د دوی هغه غوښتنه رد کړه خو د علی رضی الله عنه په ډله کې چې کوم خوارج وو قراو هغه علي علي رضی الله عنه ته اختار ورکړو چې کچرته د جنگ بند نکړو نو عثمان رضی الله عنه په چیر به وژل شي جنگ بند شو او د حکمینو په مقررولو ف... موافقه وشو چې دوه حکمون به مقرریږي یو د معاویه رضی الله عنه طرف نه او بل د علي رضی الله عنه طرف نه د معاویه رضی الله عنه طرف نه عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه مقرر شو او د علی رضی الله عنه طرف نه ابو موسی اشعری رضی الله عنه مقرر شو دا دوړه منځګړی او حکمون و چې دوی څه فیصله وکوي هغه به دوی ته د منلو وړ وي په دومت الجندل مقام کې لومړی غونډه در سره کړه او دواړو خواو د دوړو خواو نه ژمنې وخوستې چې د دوی فیصله به مني کله چې علی رضی الله عنه د سفین نه واپس شو د سره دولس زره قرا خوارج هم وسره او هغه د دنه جدا شول او علی رضی الله عنه باندې کی فیصله وکړه چې دا کافر ده ځکه د الله الیاذ بالله ځکه د الله تعالی الله تعالی طرف نه ماسیوا نور حکمون مقرر کړی دي او دوی به دا شعار ځون سره بدرګه کولو چې لا حکم الا لله ان الحكم الا لله حکم د الله دی پوره ده او حکم به الله وي نو دا چې علی رضی الله عنه حکم نه موافقه کړی دو نو الیاذ بالله دای کافر شو خوارج د حضرت علی رضی الله عنه په دور کې او د غی سره د د رضی الله عنه تعامل حضرت علی رضی الله عنه په اول سر کې د دوی د اصلاح او د تقنیع لپاره د دې لپاره چې دوی قانع شي دوی د خپل لګمراهۍ څخه وروړي څه کسونه ویر ولګل صحابه کرام ویر ولګل چې هغوی سره خبرې وکړي د دوی په منځ کې حرقوس ابن ظهیر او زرع ابن برج دا د خوارجو طرف نه روغلل او علی رضی الله عنه ته یې چې حکم او فیصله یوازې د الله تعالی د منلو وړ ده الله ته توبه وباسه او موږ خپل دشمن طرف ته ورولېږه او د دې لپاره چې موږ د هغې سره وجنګېږو چې هغه کفار دي او کته دا کور نه کوي د حرقوس ابن زهیر وی ته یای چې په الله مې د قسم وی مونږ بس تاسو سره تراغي وجنګیږو ترڅو پر چې یا ته اصلاح نشي او یا مونږ کامیابی او د الله تعالی رضان ته ونه رسیږو یعنی شهیدان نشو دا د حرقوس خبرې وي عبد الله ابن صخبره السلمي خارجي هغه هغه هم خپل ملګرو ته رغلو ډیر فصیح بلیغ بیان وکړو او په یو برخه دی بیان کې دغه عبد الله ابن سخبره خارجي ای د دوی مخونه او سټونه او تندی په تور وهي ترغه چې دوی د الله اطاعت وکړي که تاسو کامیاب شئ نو د الله دین به پزمکه قائم کړئ او که شهیدان شئ نو د الله رضا او جنت لتک څخه کوم شی لوړ دی یعنی الله تعالی رضا ته دی ورتللو څخه او جنت ته دی تک څخه کوم بل شی لوړ نشته دا د عبد الله ابن سخبرا او د حرقوس ابن زهیر دا خبره البدايه والنهايه جلد اوم صفحه 302 اتیا غی نقل کړی دی تاریخ التبری او البدايه والنهايه بل ځکه لګي چې خواري ته حضرت علي رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ور ولګلو اې دې پر چې دوی سره خبرې وکي مناظره وسره وکي خو حرقوس ابن زهیر خپل کسونو ته وې تاسو دا سړی پیژنئ دا هغه سړی ده چې د ده او د ده قوم په اړه الله تعالی داسې فرمایي بل هم قوم خصمون موږ د خوارجو په صفاتو کې بیا وروسته بیانوو چې د خوارجو یو صفت دا هم ده چې دوی د الله تعالی آیاتونو هغه برخه چې هغه د کفارو په بری کې نازل شوی د هغه د په مسلمانانو تطبیقوي نو دغه حرقوس ابن زهیر وی چې بل هم قوم خصمون د عبد الله ابن عباس هغه سره د چې د دا او د قوم په بری کې الله تعالی یې لید چې دا یو جګړه مار قوم ده یو جنجالي قوم ده ورسته علی رضی الله عنه ته جواب بلګلو چې کته الله ته توبه وباسه او په خپل کفر اعتراف وکړي او وایي چې زه د الله له دین څخه مرتد شوم نو موږ بس تا سره د جنگ په اړه مشوره وکړو یعنی جنگ به نه در سره کوو دا مضمون تاریخ الطبری بتصرف په جلد 15 صفحه 4 او البدايه والنهايه جلد 1 صفحه 403 اتیا لیکل ده خوارجو او د دوی ټولو هم فکرو ټولو خپلو هم فکرو ته خبر ور ولګلو چې ټول باید د نهروان ځمکې ته هجرت وکړي دغه مضمون چې یایم دا البدایه او النهایه لیکلی ده د دې پر چې دوی یو قوت شي په نهروان کې دوی خوارج د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عبد الله ابن خباب الارت هغه هغه په نهروان کې اوسېدو هغه ولته ونیو او هغه ته یوې ته د الله له دین څخه په دې وجه مرتد شوی یې چې د علي رضی الله عنه په تحکیم رضا یې او هغه یې په چاړه ذبح کړو د سیرت علما یې د سیرت علما یې چې فهم اول من سن الذبح بالسکین فی القتل خوارج اولنی هغه خلک دي چې په ذبح بالسکین دا دوی طریقه او سنت قایم کړلو دین مخکې ذبح بالسکین چې دو هغه د اسلام په سیرت کې ثابت نه و اولنې ذبح بالسکین چې دو هغه د خوارجو کړی دو او عبد الله ابن خباب ابن الارض صحابي رضی الله عنه وارضاه هغه هغه ذبح کړی ده ذبح په اسلام کې نشته دا یو جلا بحث دی ان شاء الله غنوي به ورسته بحث کوو خو اولینې دی ذبح سنت چې دی طریقه چې دو هغه د خلکو په عبد الله ابن خباب بن الارض رضی الله عنه باندې جاری کړی و ذبح بالسکین بعضی خلک کیدای شي هغه وکيو ذبح بالسکین د یو په توره د سر وهل دی غیته ذبح نه لیکي نو دا لمړی ډله دوی خوارج بیا وروسته د ده ښځې ته روغلل د عبدالله ابن خباب ابن الارت هغې ښځې ته روغلل او هغې ته هغه یې هم ذبح کړه او هغه حامله وه د هغې خېټه یې څیرې کړه او کوم جنین مشوم چې د دې په خېټه کې و هغه یې هم ذبح کړو البدایه والنهایه جلد اووم صفحه څلور سوه پنځه اتیا دا دی خباب بن الارت رضی الله عبد الله ابن خباب بن الارت رضی الله عنه د ذبح او د غې د د غې د مرمنې ذبح او د غې په خېټه کې د جنین ذبح دا نور مفس... نور مورخینو او د سیرت علماو هم لیکلی دو علی رضی الله عنه د دوی سره د جنگ کولو فیصله وکړه خو له هغې وړاندې د اتمام د حجت په خاطر دوی ته یو خبر ور ولګلو چې که چېرته تاسې زموږ سره تاسې زموږ د شهیدانو قاتلین موږ ته وسپارئ موږ به له تاسو څخه واپس شو خو هغوی په ځواب کې وویل موږ د هغوی او ستا وینې حلالې بولو نو د نو د دوی په قتل کې موږ ټول شریک یو د عبدالله ابن خباب په قتل کې موږ ټول شریک یو حرقوس ابن زهیر خپل ملګرو ته غږ وکړو د دوی سره خبرې مه کوئ د الله تعالی سره ملاقات ته ځانونه تیار کړئ د جنت په خوا منډې ووهئ او د هغه چا ګردنونه ووهئ چې د الله تعالی دین یې بدل کړی ده البدايه والنهايه جلد اوم صفحه 308 دا د دوی تقریر کې د دوی په خبرو کې محترم ملګرو اوریدونکو لګه دقت کوئ چې د دوی د پخوانیو خوارجو خبرې طرز او اصطلاحات څومره د اوسنیو خوارجو سره تطبیق خوري ابو ایوب انصاری رضی الله عنه صحابي هم په دې جنگ کې شریک وو د امان بیرغ هم د ده په لاس کې وو یو خارجي په نزا ووهلو هغې چیغه کړه د خارجي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په نزوالو هغه خارجي چیغه وکړه چې هغه جنت ته چې پلنوالی د اسمانونو او ځمکو برابر دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وی ته فرمایل چې دروغ یې د الله دشمنه بلکې هغه جهنم خواته ته روان یې چې ستا دپاره تیار شوی ده د خوارجو شوکت مات شو قوت مات شو ووژل شول څه یې توبهګار شول او څه په خپله عقیده مغلوبه په نورو ښارونو کې تقسیم شول حافظ ابن کثیر او امام ابن جریر الطبري لیکلی دی چې عبدالرحمن ابن ملجم چې یو ښایسته سپین رنګه ځوان او تر غوږونو پورې څڼې وي او په تندي یې د سجدې نشانونه وو او بل برک ابن عبدالله التمیمي او بل عمر ابن بکر التمیمي چې دا درې وړه په تقوا او عبادت کې ډېر مشهور وو او درې وړه خارجیون وو د خوارجو له ډلې څخه وو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه چې مسلمانان باید د حضرت علي حضرت معاویه او حضرت عمرو بن العاص عاص رضی الله عنهم له شر نه خلاص شي او دوی باید دوی نه باید د خپلو شهیدونو انتقام وخلو د علي رضی الله عنه او د د شهادت